خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى د حضرت موسی علیه صلات و سلام او د فرعون بیان دی الله موسی علیه السلام ته نبوت ورک او ورته وی ورشه فرعون ته او د بغاوت او سرکشي کړی ده او زما دین ورته بیان کا خو چې خبرې کې نو طرز د خبرو پوس کوه نرم بیا د الله د قدرتونو بیان وکړو خاص کر د زمکه بیان شو الله هغه ذات ته چې ستاسو د پاره د زمکه داسې ګرځولې ده لکه زنګو الله روانې کړي دي ستاسو د پاره په دې زمکه کې لارې الله راوري ستاسو د پاره د اسمان د طرف نه اوبه او بیا د دې ځمکې نه په دې اوبو سره قسمه قسم بوټي راوباسو او بیا وایي د خوراک شي نه په خپله خورئ او په ګیا او په وښو کې څاروي سره وی اوس بیا د دې بیان دی لږ ځان ته وګوره لکه ته څوک زه ویم زه د پلانی خاندان یم ډېر اوچت یم او ته وایې د پلانی خاندان یم هلکه زما او ستا خاندان دا دی دا چې د پاسه پې ګرځو هم د دقې ځمکې نه تم پیدا یې او د دې ځمکې نه زه هم پیدا یم زمونږ زمیندار و مخ چې واړو مونږ به وې هسې مونږ زمیندار وو چې چا به ځمکې له ټس ورکوو یلکه مه وهه دا زمونږ مور ده مونږ به وی دا څنګه مور ده زمونږ مور خو هغه بله ده چې کور کې ده هغه اوس پته ولګېده چې مور دا مطلب چې د دینه پیدا یو هر سړی بنی آدم پیدا ده دینه دی ولی مونږ او تاسو څنګه زمونږ تخم څه دی هغه د خپل والد محترم هغه د اوبو ساس کې او هغه د سنه پیدا دی د غذا او د خوراک د شینونه او د خوراک شینه د سنه پیدا دی همدغه خاوره ده غنم تی جوړ شوی دی همدغه خاوره ده ټماټر تی جوړ شوی دی او هغه بیا پلارو خوړه او دا غې نه بیا د غساس کې جوړ شو او دا غساس کې نه بیا چې ماشوم دولېشتې ماشوم وي دا بیا غټیږي په څه په خوراکونو او هغه خوراکونه سیم دا د غینو دا خوري منها د دې ځمکې نه خلقناکم من پیدا کړی تاسو منها د دې ځمکې نه خلقناکم من پیدا کړی تاسو وفيها او په دې ځمکه کې نعيدکم من به واپس کو تاسو بیا به زما استاد بدن نه دی دا به بیا خوري شي او دا خورې به د دې ځمکې سره بیا ملو شي ومنها او د دې ځمکې نه وفيها او په دې ځمکه کې نعيدکم من به واپس کو تاسو خو ګور انسان ختم نشو ښا انسان ختمېدو والا نه دی انتقال کوي د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کوي خو ختمېدل نشته ومنها او د دې ځمکې نه پر ورځ د قیامت نخرجکم من برو باسو تاسو تارتن اخرى یو پیر بل بیا بیا بم پر ورځ د قیامت د دې قبرونو نه را پاسم خیر دا مس کی جمله معترضه را لاله اصل خبره سو د حضرت موسی او د فرعون چې موسی علی السلام په میدان د دعوت کې لګیا دی او فرعون ته دعوت ورکړي ولقد اریناه یقینا منګه او خود فرعون ته ولقد اریناه یقینا منګه او خود فرعون ته آیاتنا نخد قدرتونو زمنګه کلها ټولی عصوی وتو خود لامسا ید بیزه وتو خود و پس رست را روانی دی و نخ نوری دی اغه وتو خود لی کلها ټولی نو دې بد نصیب سه چلو کو فکذب هغه دروغجن وی موسی علی السلام ته فکذب هغه وته دروغجن وی و ابا او هغه انکار وکړ د ایمان نه د ایمان راوړلو نه انکار وکړ مفسرین حضرات وی مفسرین چې حضرت موسی علی السلام دله دعوت ورک وی دی تیار شو ایمان راوړو ته خو په دغه وخت کې د وزیر نه دی هامان هغه نو ورته وی حضرت ایمان راوړم خو تور غزه د خپل ملګری سره مشوره کوم چې هغه راغې ما وی دا مفسرین حضرات وی چې هغه راغې چې یره هامانه داسې کیسه ده هغه ورته وایي صاحب دا د وړو خبرې کې اوسه پورې مشر وي اوسه پورې خلکو ستا عبادت کو اوس به ته د بل مشري منې او زه د بل چا عبادت پکې دا بد نصیب بیا چې نو په خپل دغه باندې کلک شو هغه انکار وکړو قال فرعون وتوي د موسی علی السلام د دعوت په مقابله کې فرعون سوی قال فرعون وتوي خا خا اجئتنا آیا تا راتل کړی دی مونږ ته اجئتنا آیا تا راتل کړی دی مونږ ته لتخرجنا د دې د پاره چې ته مونږه وباسې من اردنا د ځمکې زمونږ نه بسحرکا په جادو ستا یا موسی ای موسی دا غ سیاسی آواز دی چې دا سیاستدانان او لیډران کوي فرعون آواز کوي وای دا پیغمبر نه دی دا د کرسه غل دی او دې دا جادو کوي د امساو یا د بیزاته جادو وایي د دې جادو په زور باندې قوم تاسو د دې وطن نه وباسي د دې وطن نه مباسي او د وطن حکومت علي دا زمونږ اسلامی جماعتونه نه دي دی پسې دا نور خلک را پاسي چې دا اسلام نه غواړي دا اسلام آباد غواړي نو لکه تکم ځای غواړي چې ته دوی پورې وې دا اسلام آباد غواړي نو ته کوم ځای غواړې ته پېښور غواړې که کلنډي کوتل غواړې هغه قوم هم وایي او او دا نه وایي چې ته لکه کوم ځای غواړې نو دی هم وایي دا راغلی دی او تاسو قوم د وطن نه وباسي هلکه تا قوم سره وباسي ستار څه ختموي بی سحر کا په جادو بی سحر کا په جادو ستا یا موسی اے موسی اورګه موږ باندې مقابله وکړو فلنأتینک نو خامخا خامخا موږ به راتللو کو تا ته بسحر په جادو مثله پشان ده څنګه چې ته ښکاروالی د جادو کې د دقې جادو مقابله به موږ ستا وکړو فج ما وی ګوره د دین دعوت ته خلکو له د دین دعوت ورکوي د دین دعوت کې دومره خیر او برکت ته چې په زړه باندې بیا روب بیا پروتي اوس پورې به وی انا ربکم ول اعلی زستا سلوی ربم چې ابدا د مخ کې خبره نشو کولی اوس دون روب پیراغه چې موسی علیه السلام نه رایالي ما او تا به سره مقابله کوو ته وخت مقرر که ځای ځای ته مقرر که اوس ګوره ده نه رایالي دونه پې روب راغلی دی فجعل ته وګرځوه بیننا په منځ مونږ کې و بینکه او په منځ تا کې موعدا ځای د وعدې لا نخلفه چې خلاف به نه کو مونږ د هغې نه لا نخلفه چې موږ به خلاف نه کوو د هغې نه نحنو موږ ولا انت او نه ته یو ځای مقرر کا چې پلاني ځای کې به مناظره کوو ته به هماغه ځای ته راځې خلاف به نه کوې او موږ به هم راځو خلاف به نه کوو مکانا سوا یو ځای برابر چې مونږ او تا ته برابري نه زمونږ علاقه نه ستا علاقه قال موسی علیه السلام وته وی لکه دا په کوم ورځ چې تاسو دا جشن کوي کنه هغه ستاسو د اختر او د جشن چې کوم ورځ ده په قرض به سره مناظره قال موسی علیه السلام وته وی موعدکم او زید وعده ستاسو یوم الزینه هغه به ورځي د هغه ښایست د اختر ورځې ته څه وایي یوم الزینه هغه ورځ د اختر د دوی سالانه یو اختر و جشن چې دوی به کوو دا دغه ورته نه وایي دا نوروز ده و ان یحشر الناس او راجمع دي کړي شي خلک دوحن په اول دروازې کې د ورځې په اول کې ځکه د ورځې په اول کې د خلکو دماغ تازه په خبره باندې پوهېږي فتولا فرعون نو وګرځې د فرعون موسی علیه السلام سره واده وکړه او بیا وګرځید او دا سرکاري هلکار نه دی دی په دې وطن خواره کړل چې څومره جادوګري هغه راجمع کې فتولى فرعون نو وګرځېده فرعون فجمع هغه راغون کړه کیده خاوندان د سازش دغه هغه چې کم سازش و هغه د سازش خاوندان را جمع کړل جادوګر او ثم اتا بیا دی راغی میدان ته میدان ته راغی وی دوا اویا هغه جادوګرو چې هغه د جادو استادانو مدرسین او دا نور وسره هغه د جادوګر طالبانو او دا قوم میدان ته راغی او موسی علیه السلام یو موسی دی او یو حضرت هارون دی خو د الله امداد وسره شته ثم اتا بیا دی راغی میدان ته چې میدان ته راغی موسی علیه السلام دی جادوګرو له دعوت ورکوي قال لهم اوې دی جادوګرو ته موسی موسی علیه السلام ویلکم هلاکت د تاسو له لکه دا څه کوئ دا ویلکم هلاکت د تاسو له لا تفترو علی الله تاسو د ځان مو وایې په الله کذبا دروغ چې پلانې رب دی او پلانې رب دی او دا دی او دا دی فرعون ته رب وایې دا خبرې مه کوئ لا تفترو تاسو د ځانه مه وایې علی الله په الله باندې کذبا دروغ چې هغه له شریک ثابتوي ولې که په الله دروغ وایې فیسحتکم عام مفسرین د دې معنی کوي فیهلککم فیسحتکم الله به هلاک کی تاسو په الله دروغ مه وایئ د دین مقابله مه کوئ ورنه الله به هم تباه او برباد کړي فیسحتکم الله به هلاک کړي تاسو لیکن مفسرینو کې لوی مفسر دی امام مجاهد هغه د دې معنی کوي فیستأصلکم الله بم بیخکندی او کی بیخکندی بیخکندی دې ته وایي چې دا موجوده ختم شي او نسل هم پاتې نشي فیسحتکم الله به بیخکندی وکي ستاسو الله به بیخ بنیاد وباسي بعذاب فعذاب وقد خاب او یقینا ناکامیاب دی من افترا هغه څوک چې هغه د ځانه دروغ وي موسی خو موسی دی او د دین مسله د دین مسله ده په دې جادوګرو اثر وشو چا وی مقابله کو چاوی مقابله نه کو فتنازعو نو دی جادوګرو اختلاف وکړو امرهم په خپل کار کې بینهم په خپلو کې په خپلو کې سره اختلاف وکړو چاوی مقابله کو چاوی نه کو و اثر النجوا او پټ کړه دوی مشوره او پټ کړه دوی مشوره اخر کې دا مشوره وکړه چې نه دا خو قوم راغلی دی شرم دی چې مونږه مناظره ونکو واسر النجوا او پټه وکړه دوی مشوره هغه مشوره سوا اخري مشوره دا و قالو دوی ووی قالو د جادوګر ووی سره د قوم استغفر الله استغفر الله چې دا دوه ډېر غلط خلک دي موسی علی السلام او هارون علی السلام ته دغه کوي دا د الله یو نظام دی چې چرته کې تاسو د دین مسلې کار شروع کوي الله د امتحان د پاره ستاسو به مخالفین پیدا کوي کم سړی چې د دین کار شروع کړی دی نو ګورې داسې بچا باندې ګوته کې نه دی چې هغه د دین کار شروع کړي او مخالفت یې نه کړي بیا اندازې خو الله تعالی بیا داسې کوي چې کامیابی نصیب کوي د دین والا د خلکو هغه څوک چې د دین مقابله کوي هغه لاړ شي ختم شي نو قالو هغوی اووې ان هازان یقینا دا دوه کسه چې دي ګوته چاته نیسي موسی او هارون ته ان هازان یقینا دا دوه کسه چې دي لساحران دا دواړه جادوګر دي دا دوا دا جادوګر دي او قوما منګه ستاسو خیر غواړو دا دو راځي او تاسو د وطن نه وباسي ور بیا غ چالاکی کوي یریدان دا دواړه اراده کوي ان یخرجک ان یخرجاکم چې دا دواړه وباسي تاسو من ارضکم د ځمکې ستاسو نه مراد د ځمکې نه څه دی وطن د دې دواړو مقصد دا دی چې د دې جادو په وجه باندې قوم تاسو د علاقې نه څه کي وباسي بسحرهما په خپل جادو او ګوره د پلار او د نیکه چې هغه کلی دینم دی او خکلی طریقه دا ده ختمی د پلار او د نیکه خکلی دین طریقه در له ختمی ګوری همیشه چې شا د دین کار شروع کړی دی دا ورته مخې لره خلک را مخې کوي دا زمونږ د پلار او زمونږ د نیکه لاره ده او ته زمونږ د پلار او د نیکه دغه کې ما وی دا ورته را مخې ته شي الله پاک چې دی بیا غا ارسنه کامیاب کی دین غالب شي و یذهب او دا دواړه یو سی الکه چې شی یو سی خو ختم شي کنه نو ويذهب او دا دواړه ختم کی بطریقتکم المسلا اغه طریقه ستاسو بهتره اغه ستاسو د پلار او د نیکه چې کومه بهترینه طریقه ده ختم کی نو د دوی طریقه څه وه بهترینه فرعون ته سجدې کول فرعون ته سجدې کول او هغه ته رب ویل فاجمعو کیدکم تاسو راجمع کې خپل چلو چې څه کولی شي هغه وکړي او ثم اتو صفا او بیا راشه میدان ته کتار کتار د د سره مقابله ده راشه وقد افلح اليوم او یقینا کامیاب دی نن ورځ من استعلا هغه څوک چې هغه غالب شو چې څوک غالب شو هغه کامیاب دی خیر میدان ولګید یو طرف ته حضرت موسی دی حضرت هارون هم کشرانو کې صاحب دی شاته ولاړ دی ما وی یو سر دی او بل طرف ته حکومت هم دی او جادوګر هم دی او دغه هم دی دا فوجونه هم دی ورس دی چې میدان ولګید قالو نو دی جادوګر ووی قالو دی جادوګر ووی یا موسی اے موسی ستا خوخه اول گزار تکه که اول گزار منګه وکو اما ان تلقیا یا به ته غورځې خپله امسا و اما ان نکون او یا به یو منګه اول من القا اول هغه څوک چې هغه غورځوي ته اول ګزار کې که اول گزار منګه وکو دا یو خبره وه چې دی جادوګر وکړه استادان وای دقه یو خبره الله د دوی د پر ذریعہ د نجات وګرځوله ادب لګ د موسی علی السلام ادب وک داغه ادب د وجنه اول ته گزار کې او کاول من گزار وکړو اختیار سته زمونږ دا دین نه دی اکابر وی الدین کله ادب زمونږ ټول دین هغه ادب دی ادب د استاد ادب د پیر ادب د مشر ادب دا دغه دی د نیک سړی ادب قال موسی علیہ السلام وتوی نه تاسو بل القو بلکې تاسو وغورځوئ چې تاسو کم گزار کوئ هغه وکړئ نو دوی سره دا رسۍ وي پړي نه دي رسۍ وي ورسره او د همساګانې وي دا یې میدان ته وغورځولې او داسې جادوی وکړه چې هغه نظربندي وه موسی علیه السلام ته داسې ښکارېدل لکه تا به وي دا ماران دي او اجدهاګانې دي د موسی علی السلام ماوی نظر بندی و داسې نظر بندی و چې داسې جادو شو چې موسی علی السلام د سترګو کې داسې راتلل چې دا ماران دی او دا ماران دغه کوي منډي وي یخیل الیه په خیال کې راته موسی علی السلام ته من سحرهم د جادو د دوینه انها تسعا چې دا منډي وي موسی علی السلام زړه کې یره رااله چې یره به خیر وکي اسنه قوم باندې بد اثر ونشي ځکه چې بد اثر وشي بیا خو ستا خبره نه مني فاوجس فی نفسه نو تیر کو په خپل زړه کې نو تیر کو په خپل زړه کې سشیله تیر کو خیفت ان یریلا چا تیر که موسی موسی دا موسی د او جسد لپاره فاعل کې تیر که موسی علی السلام په خپل زړه کې یریلا تیر که موسی علی السلام په خپل زړه کې یریلا موسی علی السلام زړه کې یره رالیلا یره ما وی د سن رااله چې اسنه د دې اثر په قوم وش او بیا د دین خبره ته وګ نګدي قلنا منګ وته وی نه لا تخف مې یریګا د دې اثر باندې کیږي انک انت الاعلى یقینا ته د پاسه یو غالب یې رب د غالب کېدو به صورت سی وې دا لاس کې د امسا نه د خدا غدا کنه والقي وغورځوه ما فی یمینک هغه چې ستا په خلاص کې ده دا ستا په خلاص کې چې دا کم شی دی چې هغه هم ساده دا وغورځوه حضرت چې وی غورځو نو سوی تلقف دا بغون تیری ما صنعو هغه چې دوی کم جوړ کړی دی تلقف دی ته وی چې شی غون تیرې شخوند من په نه وهي نو تلقفو دا به تیری ما صنعو هغه چې دوی کم جوړ کړي دي هغه د امساګانو نه او د رسونه ماران جوړ کړي دي دا امسا وغورځوه د دې نه بجدها جوړه شي او ور به شي غون غون به تیری د دوی دا ماران نه دي دا به غون غون تیری انما صنعو بشک هغه چې دوی کم کړی دی نو کید ساحر هغه چل د ساحر دی او د ساحر چر کامیاب نی ولا یفلح الساحر او کامیاب بنشي جادوګر حیث اتا کم ځای کې چې دی راتللو کی چې موسی علیه صلات و سلام نامسا وغورځول اجدها ترې جوړه شوه او همداسې روانه شوه په دا زرګونو رسۍ امساګانې غونډې تیرې کړې او بیا وته الله وی لاس ور واچوه چې موسی علیه السلام لاس ور واچو او ما غوچ امسا وه هماغه چې امسا و نو یو مسله دا ده چې د جادو شی خوراک نه کوي ګورې ښه دا کوټګر او جادوګر که درته مار جوړ کړي که نه هم هغه خوراک نه کوي چې د بل شي نه درته مار جوړ کړي دا خلک یې که نه دا پاړوګر د کاغذ نه به دوی لوټ جوړ کړي دا لوټ نه هسې نظربندي لیکن د موسی علیه السلام دغه چې هغه ولګید او خوراک یې وکړ او بل دا دی چې شی وخورې نو خېټه خو لږه غټه شي که نه نو دا هماغه و چې دغه بیا لرګي و وایي پته ولګېده چې دا حقیقت دی دا دغه نه دی فالقی السحرتو نو رو غرزیدل جادوگر د القی خپل معنا دی رو غرزولی شو جادوگر د مجولی صيغه ده فالقي راو غرزول شو السحرتو جادوګر سجدن سجده کوونکی دا جادوګر رالل او الله ته په سجده باندې پرې وتل خو لکه په خپل پرې نه وتل داسې الله پاک د دې معجزې د ښکارا کېدو د وجې نه په دوی داسې اثر وکړو چې مجبور شو او دغه شو پریوتل فالقی السحرتو نور او غرزول شو جادوګر سجدن سجده کوونکی او قالو هغوی ووی آمن برب هارون و موسی منګه ایمان راوړی دی پر رب د هارون او د موسی یروره فرعون سره د خپل قوم په شرمیدو باندې او شرمید الته مناظره وی غټله بلکې هغه د مناظره والا د ملګری شو نو دی په جوش کې راغی غوسه کې قال فرعون وی آمنتم له تاسو ایمان روړ په دی موسی قبل ان اذن لكم مخکې د هغې نه چې ما اجازه وکړه تاسو ته ما لا تاسو ته اجازه نه دا کړی او تاسو ایمان راوړو بیا چالاکی کوي هغه د لیډرانو صاحبانو आवाज کوي قوم ته وای خیر دی خیر دی خپکیږي ما دا د دوی چلو مونږ ته کو دا یو استاد دی او د شاګردان دی او مونږ سره دا دغه کو چې سره مناظره به وکړو او تاسو به ماته ځان پړکې او یو کنه او کنه زمونږ د استادان او استاد هغه سیاسي سړی او حسین احمد مدني رحمه الله ډیر بزرګ تیر شوی دی د انګریزانو زمانه کې هغه ډیر جنگونه کړی دي هغه به وی قوم کې اخلاص وی خو پوهه پکې ني دا به دغه مسله وه قوم کې اخلاصي پوهه ني بس خالی आवाज وته وکا لکه د ګړو به د پسې منډې وای الکه لک سوچ وکړه دا چا پسې روان او دا په کومه خبره پسې روان نه نه خو ما وی اخلاص پکې وي ځکه خو دوی چې چا پسې منډه کی او هغوی ورسره دوکه وکړي الله یې په شرمونو وشرموي نو دلته هم دا دی قوم کې اخلاص وي خو دغه پکې نیم هوی پویا اوس فرعون وی دا راغلی او مناظره سره وکړه او دی وته ځان پړ کو نو قوم دا نه وی چې ولې دا موسی علی السلام راوستیو کو دا تا راوستیو خ انه یقینا دا موسی چې دی لکبیرکم الذی دا تاسو هغه مشر دی علمکم السحر چې د خودلې دی تاسو ته جادو تاسو وایې د الله عذاب دی او د الله عذاب دی اورګه درته به پته ولګي ولتعلمن او خامخا تاسو ته به معلومه شي ایونه اشد چې کم یو زمونږ ډیر سخت دی عذابا په عذاب کې و ابقا او همیشه دی هلکه نه ختمیږي ښه ملګری ډیر دغه ته ګوري ګنټو ته بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي په اخلاص دعا وکړه چې رب خپل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ تمام حالات درست کړي یاره وته زمونږ تمام حالات درست کی رب خپل توفیق زمونږ سره شامل کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکه رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راکه د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی رب قرآن او حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي قرآن مجید او حدیث د رسول الله رب زمونږ نصب العین او مقصد وګرځي زمونږ په زړونو کې د قرآن او د حدیث عظمت پیدا کی ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکي زمونږ کورنو له ورکي زمونږ بچو ته ورکي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 کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ ملګری ریاض بیمار دی هغه تم دعا وکړي چې الله صحت وته ورکړي د نور ملګرو کورونو کې څه چا پلاران بیماران دي دعاګانو لپاره ویلي دي چا بچي بیماران دي هغوی له دعا وکړي چې الله ته صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي وصلی الله تعالی علیه